بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر بشکا مونږ درکو تعالی را ډیر لوی خیر چې قران دی دا یو نعمت ته فصلی لربک وانحر نو د دې په شکریا کې منځ کا خاص د خپل رب د پاره چریا پکې نه وي وانحر او خان علال کا د الله پنوم باندې زکا مشرکان او بعد بوتان پنوم حلالول نو دویم نعمت دا ده ان شان اک هو الابتر